واقعا د کسرا او د کیسر چې راوي چې هغه کسرا بادشاه نبی علیه السلام ته دمکی ورکړې وه چې مونږه د عربو یو بدلو ما ته خط رالیږي چې زما خبره ومنه نو بادشاهانو د دین مقابله کړې ده دارنګي ناکاره ملایانو ناکاره پیرانو نو چې ابراهيم عليه السلام د الله توحید مسله بیان کړه نو لومبه مقابله بادشاہ کړی نمرود ابراهيم عليه السلام ته وی چې الله یو دې شریف پر سرشته په ذات او صفات کې ولیکن نمرود دا وی چې زه په خدای باندې رب اولوہیت او داوای کړی و چې زه رب یم نو ابراهيم عليه السلام سره په دې کې جګړه کړې ځکه چې دلته الله پاک بادشاہ ورکړي نو ابراهيم عليه السلام دومره دې جلیل قدر پیغمبر چې بادشاہ سره مقابله کړې و دا ډېر ګران کار ابراهيم عليه السلام ته دا پته و چې دا نمرود ته مسله بیان و نو با دیما بغیر د مرګ نه بغیر د مرګ باندې پری دي ولیکن سره دا غینا د وخت خپل غاړه خلاصو ما کما سره باندې او کنه باندې کوي مننه په دنیا کې ولهم فائدہ را په آخرت کې ولهم فائدہ را په دنیا کې هم کامیاب دی په آخرت کې هم کامیاب دی او کوي نه منله په دنیا کې هم تباہ دی په آخرت کې هم تباہ دی ابراهيم عليه السلام او تفصيل بیانې دا چې نیډر او دارنګي شجاع کې امرو دا ډېر ګران کار دی په دې زمانہ کې من یو پلار ته نشو ویلو دارنګي بچی ته نشو ویلو د مونږ دا داسې مسله وه دا د نرانو مسله وه دا د ناکاره د سستو خلکو مسله نه وه دا د خلکو مسله وه چې هغوی ځان ته نه وکتلې هغوی خپل کور ته نه وکتلې هغوی خپل مال ته نه وکتلې دا د خلکو مسله وه دا د خلکو مسله وه چې هغوی د دنیا لالچ نه دی کړی نو ابراهیم علیه السلام بادشاہ ته مسله بیان کړې وه دا یو امتحان و الله و یاد کا په قران کې حالت د ابراهيم عليه السلام بشکا د ابراهيم عليه السلام رښتینی پیغمبر وو رښتینی زکاو چې رښتیا ویلو بادشاہ به رښتیا ویلو خپل قوم ته رښتیا ویلو خپل پلان ته رښتیا ویلو زکه د الله او صدیق او چې الله چا ته رښتینی وای نو هغه خامخا رښتینی وي ولیکن الله و ترشتنی وی ولیکن د دې زمانه په دې زمانه کې یو سړی تیر شوی دی چاغا ابراهيم عليه السلام هم نه جواب کړي ابراهيم عليه السلام بارک وی چې ابراهيم عليه السلام فرشتو ته چې تکړه وال آیاذ بالله دا خلک په دنیا کې تیر شوی دا خلکو مشران دي لیډران دي چې ابراهيم عليه السلام یې فرشتو ته چې تکړه نو ګور ابراهيم عليه السلام په توحید باندې خپل ځان چې کوم نه قربان کړي خپل ځان یې ورته ورته پرې کې ابراهيم عليه السلام د توحید مطلب نه پرې پرې او دوی فرشتو ته سجده کړو نو الله انه کان صدیقا نبیا اذ قال لابيه یا کا وکړه چې ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته یا ابته نو پلارا دا څومره ګران کار او بیا ته یا بدلا تعبد الشیطان اے زما پلارا عبارت مکوا د شیطان نه خدا شیطان عبارت نه کوي خدا او بوتان عبارت کوي چې بوتان جوړ کړو مطلب دا چې په دې باندې شیطان د شیطان په نام سبا دا کار کوي شیطان په دې باندې خوشاليږي الله په پتا کې نو ابراهيم عليه السلام خپل پلان ته وي اے زما پلارا د شیطان عبارت مکوا بشک شیطان د پاره د مهربان بادشاہ ان الشیطان بشک شیطان د پاره د مهربان بادشاہ نه فرمان دی څه شیطان عبارت کوي نو تم د الله نه فرمان ورته دا ابراهيم عليه السلام دا تقریر څومره خسته تقریر خپل پلار ته کوي څومره په فقوان پاو وته وایي زما پرې دا ډېر ځمانه ما نه درشه ما ته دا مسلې مکوا دا څومره سخت الفاظ د ابراهيم عليه السلام د ګورا سوره او ترمینه دا څومره دا شوم چې زما د خپل د جوړ د جهنم نه بچي زما د خپل توحید والا جوړ شي الله والا جوړ شي ولیکن پلان وسره څومره بدلوي کوي چې ابراهيم عليه السلام ته وي د زمانه لرشه ما ما ما بس ما پرې چې د تکو ما ورته فلیکن ابراهیم علیه السلام بیا په دې باندې کوم اکتفا نه کوي چې کله ابراهیم علیه السلام ته دا پته ولګی دا چې زما پلار څه خبره نه مانی ځکه په زړه او عنایت دې دې خدای الله خبره چری نه مانی نو بیا دا په پخته لهجه باندې بیان کړي سورۃ انعام سورۃ ترنم برایات کې الله پاک دې بیان کړي ابراهیم علیه السلام ذکر ذکر کړي دا څوک ویل چې نن سبا دا هغه څوک ویل شي چې غلا الله پاک دا طاقت ورکړي غبل کول د خلقنا سرګنه یېږي دا الله په ذات باندې مکمل یقین مونږ نه شو دا یو غي ویل شو دا څومره سخت تقریر دا څومره سخت امتحان په ابراهيم عليه السلام باندې راغلي په دې کې ابراهيم عليه السلام په دې باندې کوم دینو بیان کړی دی خپل پلار ته ویلي دي دا هغه خپل قوم ته ویلي دي چې په کوم قوم کې شرک لیدل دی دا هغه ګمراهي په دې کې لیدل دا نو قوم ته وایي تاسو کار ګمراهان نه تاسو کار مشرکان یې ډېر خلک وي مړه دا ورک لې سختي کوي دا مستحقی نه ده چې یو قوم کې یو یو نه نګنده صفت لري دا نغه ته په خپل اخلاق باندې واجبای ګور دا په دې طریقه باندې زیارتون نسل په دې طریقه باندې ایدا را مدد شویل دا شرک ته په دې باندې الله خپکیږي دا هو ته یو ګنده صفت چې چا کې ویل دی غته وایي چې یاره دا ګنده صفت دی دا ځان نه لري دا څه دا څه بده خبره خو نه ده او خلک وایي تاسو سختي کوئ نو که دا سختي وي نو دا سختي هو ابراهیم علیه السلام کړې ده ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته څومره سهل باز استعمال کړی دی دارنګه خپل کوم ته څومره سهل باز استعمال کړی دی او کدا سختی وی نو زمون شیخ القرآن نور الله مبارک ده وی جمع شي په دې باندې ټول چې دا ډېر لوی متشدد دی دا الله په خمن باندې ډېر لوی متشدد دی ما ډېر سختی کوونکی ما او په دې باندې میټنګ وکړي چې دا ډېر لوی متشدد دی نه دا سختی نه ده دا الله کتاب کې چې فرازي هغه بیانای چې دا الله کتاب نه سپټل نو حدیث پاک کرا دی الجما بلجام من النار د قیامت پر ورځ به تا ته د اور واګې واچول شي نه مسله صفا مسله بیان بیانوا چا ته رد بد او کندل بد اخلاقي پکا او نور مسله حساب تا کوا په دې جناب مکا نو ابراهيم عليه السلام دا ټول لوی امتحان او ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته ګمراه وای دا رنګه خپل قوم ته ګمراه وای دا ټول لوی امتحان نبی علیہ السلام ته الله وی او ولا په دې خلق باندې خبر د ابراهیم علیہ السلام کله چې وی ابراهیم علیہ السلام خپل پلار ته دا رنګ خپل قوم ته د څه عبارت کوي تاسو نو دوی وته موږ د درګاونو عبارت کوو موږ دې لپاره منجوریان یو ګور خپل قوم ته مسله بیانول خپل پلار ته مسله بیانول بادشاہ ته مسله بیان دا ډېر ګران کار په دې زمانہ کې لکه په دې زمانه کې ته امریکې ته لړ شي یا بل ځای ته لړ شي او بادشاہ ته وایي چې دا تاسو کوم کار نه شروع کړئ دا تاسو ظلمونه دي دا څنګه ابراهيم عليه السلام کړو دا رنګه دا حق پرست علماء هم کړو لکه دو علماء دي یا یو سفیان ابن عینه دی دا رنګ هغه په وخت کې بادشاہ دی هارون دا د یو مدرسې مرګل هو سفیان رحم الله الله پاک دا مقام ورکو چې دا درس تدریس کې د قران او د حدیث انا شافعی شاګردان ناس دي او هارون چې ونه غلا الله پاک بادشاہي ورکړه دا د الله تقسیم دی چې الله پاک چاله وغواړي نو الله پاک کوی په دین کې ورکی او څوک چې کوم دی دنیا بادشاہ ورځي ناغا سفیان رحم الله د هارون په بادشاہي کې ظلمونه لیدلی وو ناغا راولګي او بادشاہ ته مخامخ ویا هارون انت ظالم وانا ظالم ان لم اقل لك انت ظالم اے هارون بادشاہ اگر چې ته د اکثر دنیا بادشاہي په دې زمانه کې ستا بادشاہي چلیږي ولیکن ته ظالمي ستا په بادشاہي کې په غریبانان باندې ظلمونه شروع شوي دي دا بادشاہ د مخه مخ وي او هغه بیا وایي زما ظالمي ما کتا ما کتا زما ظالمونه وي زما بیا ظالمي ما په دې مسله باندې ورته ورزول شوی دی د دیو جنا علما ذکر کوي د صبر باره کې بیان کوي قران کریم کې د صبر بیان راځي د صبر بیان قران کریم کې ډېر زیات نوې نوې ځله قران کریم کې د صبر بیان راځي لکه څنګه چې بیا علما بیان کوي چې صبر په دوه قسمه دی یو صبر اختیاري دی بل صبر غیر اختیاري دی صبر اختیاري صبر د ابراهیم علیه السلام او صبر غیر اختیاري هغه صبر د یوسف علیه السلام نو ګوره صبر اختیاري علما ذکر کوي چې دا بهتر دی په صبر غیر اختیاري باندې څنګه یوسف علیہ السلام دا الله پاک ډېر خستا خایس ور کړو خستا شکل ولا الله پاک ور کړو دا غي د وجنا خلق پاره باندې مېنې مېنې دل ولیکن یوسف علیہ السلام ځان چې کوم دې به حیا نه بچ کړي دا هټک ته هم دوی مقام دی خو یوسف علیہ السلام په اختیار کې دا نه وا دا خایس د یوسف علیہ السلام په اختیار کې نو دا هر الله پاک ور کړو ولیکن یو صبر اختیاری دی چې ابراهیم علیه السلام د الله پاک صبر اختیاری ورکړو څه مطلب چې ابراهیم علیه السلام مثلا توحید نه بیان ولا دا کې پلان ته مثلا نه بیان ولا بادشاہ ته مثلا نه بیان ولا قوم ته مثلا نه بیان ولا دا چا تکانو چې ابراهيم عليه السلام ورته ورځو دا چا تکانو چې د ابراهيم عليه السلام خلاف وکاو لکه اوس په دې زمانه کې چې توحید مسله نه بیانای نو خلک یې یاره دا ډېر زبردست کړی دا ډېر زبر کړی دی دا ډېر صحیح عالم دی دا انبیا وارث خو چې کله توحید مسله بیانای نو بیا دې خلکو حالات ته ګوره د خلکو تندو ته بیا ګوره د خلکو مزاج ته بیا ګوره چې څه وایي خلک په خپلو شاګانو باندې نفرت کوونکي وي مړه بیا یې دا مسله شروع کړه دا اوس اختر را روان دی په کار دا چې د قربانۍ مسلې بیان کړي د عرفې مسلې بیان کړي د روژې مسلې بیان کړي دی بس تش توحید دی او تش توحید دی او توحید دی بس بله مسله ولنه ورکړي نو دا خبره عرض مې دا کو چې زیات تکلیفونه په تبانه ملاويږي په توحید باندې ملاويږي پر رسالت باندې ملاويږي چې کله د توحید په سره بیان آئے د قران په سره بیان آئے نو تاسو زیات تکلیفونه رسیږي او دا نور مسلې د قربانای دارنګي د اخترونو د حجونو د زکاتونو د مسواکونو دا هر یو ملا بس په دې باندې ځان باندې بیان نه کوي اسما قسم عنوانات ولا ور کوي او چې کله توحید مسله بیانای دا صرف زمونږ د جماعت کار چلای دا سعادت او دا شرافت الله پاک دې له ورکړي چاول مسله توحید چې انسان عقیده صحیح نه وي کله قرباني کوي کله چې کوم دی نو روزي رسی کله هر قسم عمل کوي په الله وي بجاء الله وهبا منصورا کړو کسی نه کوي نو ګورا ابراهيم عليه السلام په دې مسله باندې ورته ورزول شوی وو سورۃ انبیاء کې الله پاک دې بیان کړي سورۃ صافات کې الله پاک دې بیان کړي چې کله ابراهيم عليه السلام دا حکم بوتان ماته زړه درای کړو نګورا الفضل ما شهدت به الاعداء فضل اعلی چې دشمنان هم مني چې دا ګوره ډېر لوی سړی دی ګوره دا هغه دشمنان دي ولیکن ابراهيم عليه السلام ته دا ډېر لوی ځوان دی ځکه دا کار بل څوک نشي کولی بغیر د ابراهيم عليه السلام نه ځوان وته دا ځوانان مسله ده دې کوم مطلب وي چې وې صدوي دلرا نو بهر حال امتحانات ډېر دي ولیکن یو امتحان په ابراهيم عليه السلام باندې داو چې ابراهيم عليه السلام خپل خوب بچي دا الله درځان لپاره علی په باندې چاړک دي اسماعیل عليه السلام سورۃ الصافات کې الله ذکر کوي فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى ابراهيم عليه السلام چې کله بچي لوګ ځوانه تورته نه د لوګ شو نو ابراهيم عليه السلام او توي د تاوین او په خوب کې د تعالی امرما اسماعیل عليه السلام وته دا وته نو چې پلان ته مارا تکلیف راکې لکه نن سبا ځامن د استاد د پلار خبره نه مانی کته و توای مونږ کوي نه کته و توای سبق وای وای نه و مړ بای کی دا یو ابراهيم عليه السلام دا غي اولادو چې ابراهيم عليه السلام وتا وای چې تعالی رومان په بچي وته توي یا ابت فال ما تمر ستجدنی ان شاء الله ومن الصابرین اے زما پلار اوکا هغه چې تا ته حکم کول شي زړه چې تبا ما عمرې ان شاء الله بجر قوم دې الله صابرین صبر نا کنا نو ګور ابراهيم عليه السلام خپل بچي چې کوم دې مینا ته بوزي فلما اسلم وتله للجبين قال کاشي ابراهيم عليه السلام او دارنګي اسماعیل عليه السلام دواړه دواړه چې په الله حکم ته ابراهيم عليه السلام خپل بچي په اړه باندې راوړل وناديناه يا ابراهيم الله وي आवाज کوم کې ابراهيم عليه السلام ته چې ابراهيم عليه السلام ته خپل خوب رښتینی کړ نو ګور ابراهيم عليه السلام خپل بچی باندې چاړه راکاږي ولیکن فورن چې کوم دی جبريل امين ته الله وي ګډ بوزا ابراهيم عليه السلام فجلته کې چې کوم دی ګډ بوزا او د اسماعیل عليه السلام د پاسه ودروا چې ابراهيم عليه السلام په ګډ باندې چاړه راکاږي ځکه ابراهيم عليه السلام ته پته نه و هغه به ویګنه چې خپل بچا ځکه هغه سترګې پټې کړې او بچي وته ویل اسماعیل عليه السلام سترګې پټې کې ماته باندې ګوري اصل کې د الله حکم کې تاثیر راشي نو ګور ابراهيم عليه السلام یو دا مسله معلومه شوه چې ابراهيم عليه السلام ژوند دی پیغمبر دی او سره د دې شان نه د سره خبر نه چې د ابراهيم اسماعیل عليه السلام علیه السلام څخه ګډه راغله قانون سبا خلک وایي چې پلانې پیر سي پوهېږي په هغه پټو په ښکارو باندې ساعدونه راو باسي کمیت نه کمیت نه معلومات کوي دا اته خبرې د کوسنی دي کله وایي نو معلومات کوي او پیر وسی هغه د طرف وو نه کوي وې دا رسیدلې او رسیدلې جهنم ته رسیدلې نو دا د خلکو عقیدې دي نو قران کریم چې ابراهيم عليه السلام نو په دې باندې الله پاک څو ورکړي علماء ذکر کوي کدا عرب باندې یو سړی په کرونو روپۍ خرچ کی خیرات کی ولیکن هغه ثواب ولنه ملاویږي کوم ثواب چې په قربانه باندې ملاویږي دا اکثر فرض دا دومره یو خسته عمل دی او دومره بهترین عمل دی چې کله قرباني حلاله لا مکه ته د وینې کتره نه رسیدلې چې الله پاک تاسو ګناونه معاف کړي او دا الله پاک په هر یو وخت باندې په هر یو وړای باندې الله پاک تعالی دغه نیکای درکړي هو د دې خیال ساتل پکار دي چې قرباني په کوم سارو باندې کیږي پای باندې چې ګډ کسې چې د یو کالي نو پای باندې قرباني کیږي دارنګي وا وای میتا چاغه د دوو کالو یا غاپونه کړی پای باندې قرباني کیږي دارنګي بهتر دا ده چې پسته سامنے واخلې خسرو سمدار او پاشه باندې قرباني کیږي چې اثره د 250 تولو سپیندر یا د آی قیمت موجودی په باندې قرباني لازم ده که په دا عرب کې غتر قیمت موجود شو اگر چې مخکې وسرنی نو بس په دې باندې قرباني لا واجب شو دا رنګي چې کوم ساروي کې غیبي پای باندې قرباني نه کیږي لکه غوونه کټوي دا رنګي کری کټ شوی د ویښنا دماغ د دغه اثر رسیدلې پای باندې قرباني نه کیږي دارنګي په یو قرباني ګډوي او قرباني ځای ته نشي تللی نو په هغه باندې قرباني نه کیږي نو موږ تاسو له پکار دار چې هغه څاروي وانو چې هغه هیڅ قسم نقصان پرې کې نه وي هیڅ قسم غیر پرې کې نه وي دارنګي چې موږ تاسو قرباني په حلال مال باندې په پاک مال باندې وي د دیو جنا حرام مال باندې قرباني دانه کیږي کاغه هر قسم حرام مال وي کاغه د سود مال وي کاغه د بانک ملازمت وي علما بیا یو یو خودل دي چې حرام مال باندې قرباني نه کیږي او دارنګي په د یو نه تر وو پورې اټ سالو کې دا نه چې باندې خلک کوي په تاپ باندې کیږي په جوړ باندې نه کیږي نه د یو نه تر وو پورې کسان چې په یو قربانای کې موجودي غټ څاروي کې هغه باندې قرباني کیږي او دا رنګه د قربانای کم شرکا چې د غټولو مال به حلال وي پاک مال به وي دا رنګه دا غټولو نیت په الله درځاوي که ټول شپږ واړه کسان د غي نیت صحیح دی او د یو کس په کې دا نیت دی چې را اسیم منګه وخت نه په ټول باندې وخت نه پړلې بس دا په کې بس وخت به وو نو په دې باندې بیا د وخت د شپږ واړه کسان قرباني پکې سبا کیږي یو کس توجه نه د ټول کوم نیت دای چې موږ د الله درزا لپاره قرباني کوو او چې الله پاک ته په دې باندې اجر ثواب ورکړي دارنګي دا خبر څوک وایي ولیکن دا یو خبره چې دا چا عقیده داوي چې دا الله نه سیوا بل څوک را رسیږي او دا الله نه سیوا د بل چا په نوم باندې نظر نیاز ورکړي او دا چا دا عقیده وی چې نبی صلی الله علیه وسلم په هر ځای کې حاضر او ناظر دی را رسیږي زما فریاد اوري یا د اولیاء او بارک دا کې د وساتي یا د پیر فقیر بارک دا کې د وساتي نو پښپغ واړه کسان موحدین دي یو کس پکې دا نیت وي دا عقیده وي نو بس قرباني نه کیږي دا وایي نه کېږي دا مفتی اعظم پاکستان د کراچۍ مفتی رشید احمد لودیانی رحم الله ذکر کړی دی په احسن فتاوا کې وم جلد 509 صفحه 1500 نه هم صفحه کې دا ذکر کړی دی په دې باندې باقاعده بیان کړی دی چې چا دا عقیده وي چې اولیاء کرام زیارتونه دا خبردار دي په پټو پخکارو باندې او دای چې کوم دی نه په نقصان ورکول شي بغیر د اسبابونو او دا رنګي نبی اسلام بارک دا وی چې دا په هر ځای کې حاضر او ناظر دی کو د دې خلکو عقیده باطله ده او دې سره قرباني نه کیږي دا مسئله د مې رسمندو چې موږ تاسو د دې خیال ساتو سبحان الله پاک موږ ته تاسو کې موږ په خپل غاړه خلاصو نور د خلکو په هر چې مسله مانی یا نه مانی موږ خپل غاړه خلاصو ځکه موږ نه الله پاک تاسو کې تاسو ته پته و د قران او حدیث درسونه هو کول او دا مسئله تاسو نه بیانولې نو زمای رسمنو د دې خیال ساتل پکار دي دارنګي قرباني چې وشي نو بهتره طریقه دا ده چې قرباني تا خپل اسم اعلان بنها درې سي کول یو په غریبانو باندې غریبانان په پای کې څه کول دارنګي دوستان په پای کې څه کول او دارنګي خپل چې کوم دینو دغه نه پړل غي استعمالول دا بهتره طریقه ده دا ډیره غوره طریقه ده هغه یو سړی دا وایي چې زه هیڅ چا له پکې څه نه ورکوم ټوله قرباني ځان ته چې کوم دی نو استعمالوم نو جایز ده خو لیکن بهتره نه ده ما غریب له پکې څه وکړه دوست یار دوست له پکې څه وکړه دا رنګې طلباو له پکې څه وکړه مسکینان له پکې څه وکړه په دې به تعالی الله پاک ډېر اجر ثواب درکړي دا چې موږ تاسو ته ډېر خیال وساتو دارنګي د قربانۍ د سمونو مسله چې قرباني سرمن چې کله خرڅ شو نو څنګه زکات حکم دی دارنګ د دې هم دا حکم دی څنګه چې زکات مغرب نه ورکیږي زکات چې کوم دی په مدرسه کې نه لګي په جماعت کې نه لګي دارنګي په تنخوا کې نشي ورکول دا شان د قربانای د سرمنو مسله ده چې کله سرمت خرڅ شو دا غي پیسې به صرف غریب له ملایږي غبا مدرسه باندې په جمعات باندې دارنګ امام له په تنخوا کې دارنګ مدرس له په تنخوا کې دانش ورکړو دا ټول کتابونو دا مسائل لیکلي دي دا صرف غریب خلک ته غلب ورکیږي نو چې موږ تاسو د دې مسلو خیال ساتو ځکه دا قرباني یو ډیر لوی عمل دی چې زمونږ تاسو پیسې مو لګي او قرباني قبول نشي بیا څه پیدا زموږ رسمندو او خاص کر د عقیده موږ تاسو ډیر زیات لحاظ وکړو ځکه عقیده دا داسې یو شی دی چې دا یو ډیر لوی د شرک د وجه نه انسان عمل تبا کیږي بار هر ټیم پورا دی ولیکن دا یو خبره چې دا شرک داسې یو ناکاره بیماری ده چې الله رب العزت په سورته انعام کې د ټولو انبیانو بیان کوي الله وی اتلس انبیاء بیان الله پاک ذکر کوي ذالک هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون د ټول انبیاء بیان الله پاک کړي الله وی دا هغه انبیاء دي الله وی کدی ټول انبیاء شرک کړي نو الله وی د دې عمل په برباد شي چې د انبیاء عمل چې هغه موږ تاسو دا عقیده ده چې دی هر قسم ګناه نه پاک دي دا غي عمل وسره ټینګېږي نو زمونږ تاسو په سره عمل شته نه چې دا بیا وته زمونږ تاسو عمل په شرک ته پات شي نو د دې زمایله څنګه ډېر لحاظ پکار دی الله دې مونږ تاسو لا په دې باندې د عمل کول توفیق راکړي الله دې الله دې مونږ تاسو دا قربانیانې دا بهترین ورځې دي په دې کې څوک روزي نیسي څوک چې کوم دی خیراتونه کې الله دې ټول قبول کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين